ور کړیو خدا سي ډیر اتیا ور کړیو کنه ډیر لکه کیر یې مثلا چاته فاتیا سره ور کې خدا غټه خبره ده کنه بیا دا خوریه چې و عبدالله بن زبیر دا په خبر شو چې دی مثلا افلنکای کیر خرس کرده دا یا کیری چا تا پاتیا سره ویر کرده دا بیا دا تا اخوان نکلو ویرا یارا دا خود دا امر زیوت اصرفینا دا امر زیوت زیوت ولا پا دی عطیه شه چه کم دا کنا کرل دا خونو دا مناسبه دی عبدالله بن زبیر وی چه دو دا مانشی دا خبره وکره دی پا حق شه چه دیغ داس قسم تصرفاتنا دا مانشی کنوی زبیر پا دی پا بندی ولا کمو کانا شا سوچ مې دا کنه یا دوله ته خبره شو چې عبد الله ابن زبیر دا خبره کړی دا سړی نه وی وی کړی رښتیا دا خبره کړی دا عبد الله ابن زبیر کله پاته ته ولاګه دا چې کړی دا اې دې نه ورسې چې کیندا کنه دې کته دې تعلقات او کړه عبد الله ابن زبیر سره کنه شه کته تعلقات او کړه او دا دی ذکر د نظر دا خو مراد نه قسم ده دا قسم یو کړو چې کنه چې زوی د سره نو وشاله کنه شه دا قسم یو کړو بیا دین اورسته چې کیم ده کنه خیر وخت تیر دو تیر دو عبد الله ابن زبیر چې کیم ده دایته ورات شو چې خیر ته شان از لګی کنه ده ورات شو تریر من هم لګی او سخت تکلیف شو سخت مشکل او ګرونه ده کیسه په دغه نه راشه بیا دین اورسته چې کیم ده کنه خیر لکه خپل سور سینه پیې چې کیم ده کنه وکړ خو نه باندې نه نه سره لري دین اورسته چې کیم ده کنه دوا صحابه کرام دي چې یو مسور ابن مخرمه رضی الله تعالی عنہ بل عبد الرحمن ابن اسود ده زید ویتا چې کیندا کنه سول سینتی وکړه دا دوا صحابه کرام داسوی چې دې د بنی زهرا قبیله سره تعلق وو او دا بنی زهرا قبیله د رسول مبارک نیایون وی کنه شا یا دې وای جنا د وین د عبد الله بن زبیر چې کون دې د رسول مبارک د نیایون خطر وو کنه دا وی تصحیح کړل کنه شا او دې چې کیندا کنه سول سینتی ویتا وکړه ډېر چې کیندا کنه ګذبې کړل چې کیندا کنه چې قسم ما کړه او بیا په هغه پوسه ور سره واغه ده کنه شم دا کیسه ته بیانوي وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال حدثني عوف بن طفيل وهو ادا عوف سنا كان دا طفيل دا ده هر تا شه ده میرا ورير وو اے میرا ورير وو ادا عوف یہ ده میرا ده ورير بچائی وو کنا اے میرا ورير شو کنا دیتا دا کسا وشولا چیره چاوه تا وکڑا دا کسا ویتا بیان کلا شوا چه انا عبدالله بن زبیر قالا عبدالله بن زبیر سویلی دی فی بیان پا برئی دی اغی بیش او عطائن یا پا برئی دی اغی عطا شی کنا اعتته عائشہ تو چه ورکڑی و اغی عطا لرا عائشہ چاہتا کنا کیر یہ پاتی اثر چاہتا ورکڑاو یا کیر یہ خلص کراو بیا دیتا دا کسا بیان کلا شوا چه عبدالله بن زبیر ویلی دی قالت حضرت عائشہ اول چې هوا شان دادا چې لله علی نظر خلص د خدای دې پر کومو باندې دا نظر دا دا قسم نه مراد دا الله اکلم ابن زبیر ابدا چې زه خبره نه وکړه عبد الله ابن زبیر سره مشاده پورا کنه نو بیره شا دا قسم یې وکړلو کنه فاستشفع ابن زبیر الیها بیا طلب د سفرشت وکړلو ابن زبیر په طرف دی دی کنا اصلی سفرشت یې چې کیم ده کنا سره سیک ور ولدل حین طالت الهجرت صحبه چې په وجدې شو دا به کاټ کنا فقالت حضرت عائشہ وتو چې لا والله لا اشفع فيه ابدا نو دا خبره په خدای مې دلې وړي وی لا اشفع فيه قبيل ونتذ سفرت د په حق شه دي چایا ابدا مشاله پر کنا اذا په حق څه د چا سره پرش نه کبرم ولا اتحنس الى نظری نظر نه قسم مراد ده ولا اتحنس او زه نه ورځي ما به حارس ولې ده پر په طرف دې قسم خپل کنه چې پیغه قسم شه زون حارس ک کنه نو پیږي فلما قال ذلك على ابن زبير سوحته چې وردا شو د مين ده هجرت له عائشه په عبد الله بن زبير باندې کلم المسور ابن مخرمه و عبد الرحمن ابن اسود ابن عبد یغوس خبر وکړه د عبد الله ابن زبیر د مسور ابن مخرمه سره و د عبد الرحمن ابن اسود ابن عبد یغوس سره و هما من بنی زهره و د دوا سره وی د بنی زهره قبیله و د بنی زهره قبیله د رسول رسول مبارکا مامگون وینی یون یوی کنا ایدین دو سره خبره وکړه وقال لهما عبد الله بن زبیر د دې سره تویرا چه انشدکما بالله تعالی ده یزم ده توز دوی سره نه خالص ده وکرا ده خدای پنوم سره نو بیده انشدکما بالله ده سوال که توز دوی سره نه پا خدای سره لما ادخلتمانی علی عائشة ده لما پا منا ده الا سره ده سوچ که الا ادخلتمانی علی عائشة مشتملین به اردیاتهما په حال کې درې دی د سره شي چې بدلویل کې په ځای باندې د پټکیا خپل پټکیا په سار ویو پټکیا په سار وی دی د سره کنه شا حتا روح له حضرت عائشہ ته حتا استعذنا علی عائشہ ته د سره اجازه طلب له بهر د عائشہ باندې کنه چې مشته اجازه درکا فقال د سره ته اور پر اجازه طلب یې له شفیع اجازه طلب یې خو خو سره نه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ان ادخلو میزن نه وتای قالت عائشہ عائشہ ته چې اود خلور داخل شي قال دې ته چې کلنا ټول دې داخل شي قال دې ته چې نام ټول داخل شي نعم ادخلو كلكم كلكم داخل دې ته ټول ولا تعلم دې ته غریبه ته دا پته نه و چې ان ما هما ابن الزبير چې دې دې سره سره عبد الله ابن زبير یادا کاری چیرې جزا ته ټول ته بیر کول وطفق المسور و عبدالرحمن و لگیا شو مسور صاحب و عبدالرحمن صاحب یونا شدانه ها چه مطالبه کرده حضرت حسینا از کنا ازه پو بریش الا ما کلمت و قبلت منه دا الا بیا استثنان ولا کنا دا مخش یونا شدانه ها صدا کنا پده خیر دنفی مانا دو کنا شریشو مسور و عبدالرحمن دو سر یونا شدانه ها چه ده باویل چه میزان نقل دی ده حضرت حسین بل اتشایا الا ما کلمت وقبلت منه مگر دا قلبی چه دوی ورزغی دی و قبلوی و عذر منه ده عبدالله ابن زبیر کنا ده اگر عذر قبلوی و ورزغی دی دا قلبی بل اتشانو گوڑی میز کنا سا نو بیده ويقول عليه ودي دواسر جكين ده حضرت حسین تغی چه ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے رتکو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة رسول مبارک نهي کړی دی هغه سینا قد علمت چا ته پیدا نه آسای چا سای ته سای ده چا هغه بایکاټ تا کنه تو تا څه جره کیم سای پیدا نه کړی بایکاټ ته رسول مبارک دې نه نهي کړی دی وانه لا يحل لمسلم ان شاء الله چندر او مسلمان دی پر آیا جرا خاو چې پرې دی مسلمان رن خو کا صلات لیالن زیوت ته درش کنا فلما اکثروا على عائشه من التذکرته نو بیده تحریج منا تنگیرو وصل تفقت تذکرهما بیا لگیا سو حضرت عشاء چه یا دهانی ورکوی دی دوی سره تا دی غی نصر اخبر چه بیا بخو نصر مانا لادا چه زوی نبر را غیر دتا نشان دی پر کسام نکرده و تب کی و جوڑیا و تقول و دارتوی چه انی نظر تو بخو کسام کرده والنظر شدید و نظر خو دیر ساختا کانا شان بار حالا دا هر دایسه چې وای کاټو سره کړهو کنه شا دا د دې غ تعذيب د پر چې رش کې ارزاف کنه چې بیا د پر د خبره چې کیند کنه دای د شریعت نه خلاف ونه کو کنه شا متعات یا کړی نو به سو شر خپل شای ملا یا به خرج کړه او یا به پاتیا سره ور کړه ویل نه دا خبره کو کنه شا نو به شریعت نه خلاف خبره ده کړی وا دا شریعت نه خلاف خبره اې دې د تعذيب د پر حضرت ایشد امر صاحب بای کاټو سره کړهو چې دای شي بیا د پر فیعرض هذا ویعرض هذا یا مخرا وی دار دیگه نا و دا پن مخرا وی دی برنا کنا سا سملاکاتا سرا کو مخینا سرا روی کنا وخیر ما بهترین په دې دیو سره چې الله دی هغه د یبدا او بالسلام چې کیم یوان هغه هجران ختم کو کنه شروع په سره مو باندې ورو بابا یجوز من الهجران لمن عصا هغه چې راو ده د هغه کته د تعلقات نه د هغه چې په حق شي چې سیک د ګناه چارو کو کنه د ګناه چار چوکو نفرمانی چه وکو ده گناه چار چه وکو بیا ده اغی سر حجران سخی ده دارو ده کنشا نو بیا ده اغی سر حجران دارو ده کنشا وقال قاب ابن مالک اوویلی دی قاب ابن مالک سیبا سیویلی دی ده ورس چه کسا ما قولا ده ورس چه ده چه ویلی دی قاب ابن مالک سیب چه وانا هن نبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین ویلی کنا ما قولا ده کالا آغل حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء چې پوتې شو دای رسول مبارک نه په غزوه تبوک شه بیا به هغه وخت چې کیم نه رسول مبارک داسې او ول داسې او ول دا پیسې شو دا پیسې شو دا پیسې شو په دې پیسې شه ایو پیسې دا و چې ونه نبی صلی الله علیه وسلم المسلمین مالک رسول مبارک مسلمانان کلامنا در جگه دونه میشته کنه میشته رسول مبارک خا مسلمان ته وویل چې دې درې کسونه سره ونه ځای چې د غزوه تبوک نه پوتې وی کنه وذکر خمسین لیلتن او ذکر کریه دی پنزیش پی چه پنزیش پی میشتا مسلمان نرزا غید اللہ نے دا حجرانو کنا و حجران قطع دی تعلقات وازکا چه دینا گناہ شو و کنا گناہ وینا شو عضو تبوک نا پوتی شوی وی کنا وابي قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول برك ولدي اني لا اعرف غضبك رسول مبارک حضرت عائشہ ته وویل چې زه پیرانو غصه دي ته او رضا کې واغه رضا دي ته تو رضا پیدا نه وې تو نه رضګیا زه پیدا نه مو ته پاته لګي قال حضرت عائشہ ویلي دي چې وقول ته مو ته چې وکيف تعرف ذاك سرنګ پیدا نه ته دا رضا و دا نه رضګی دې مو یا رسول الله قال رسول مبارک ته فرمایل چې انک اذا كنت راضیه تاسو وخت چې خوښه ده مورا قلت بیا په دې وخت شوی آیا دا چه بلا ویلی نا دا کسا داستو و رب محمد نا مویو داره کنا مودا کسان بی پر عبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوده کنا مویو داره و هر کنت ساختتن و کچره ویتو ده مونا نراز قلت بیا مو نیو داره بیا ادا سے چلا ندو دا کسا دا سو رب ابراہیم مودا کسان بی پر عبد ابراہیم بوده بیا مونو منو خلق کنا متفاتا لگی تو پس اغدو ده متفاتا ولگی جدار نا خفادو داینه اس په دغه ځای کې چې کیم نه کنه دا حضرت ایسه داینه دنو باب ما یجوز من الهجران کنه ما یجوز من الهجران کنه دا چې کیم نه کنه کلا کلا دا هجران سری کنه دا چې کیم نه کنه راووي دا بایکاټ ولا کته تعلقات کنه شان ودارکه مثلا احسه خالی چې کیم نه کنه چې دنو پرې کلا کلا دا مثلا راووي کنه و ذات سره تعلقات ته نه کټ کړی چې د ذات سره د تعلقات کټوي خلی نوم نو خلی به داس قسم هجران څه کنه دا بیا راول چې خلی نوم نو خلی باب هل يزور صاحبه كل يوم او بكره وعشيا ایا زیارت و ملاقات کو سړای چې کیم د صاحبه د ملګری خپل هر ورځ او کا سبو او وګا چې کیم نه کنه شاپوره سه یو ور چې کیم نه کنه وکا پوره شه دوا ولا سبو وګا چې کینه دا کنه ملاقات کړای شي دا اصل شو دا اصل کنه چې تو دې دې بل من شه کلا کلا چې کینه کنه دا محبت سره تعلق لري کچره تو دې دې بل من محبت جوتوي تعلقات جوتای وي ورسوله او امدسات جوتای وي بیا دوا درې ورا پوره شه راتلای شي او کچره دا چې تو دې بل من شه مثلا دا امر تعلقات جوتای نه وي او دا امر محبت جوتای نه وي دا امر ورسوله او امدسات جوتای نه وي کنه بیا په دغه وخت کې کینه کنه بیا کلا کلا ورسره لکه دی دوا سره چې کیم نه کنه متصف وی چې کیم نه کنه په دغه دین اسلام سره مو چې زه اکیم وحنا په شیو په باندې باندې زه پوی کنه هر ته شاوی چې مو ته اکیم وحنا مې پلور ملیم دې زه په شیو په باندې باندې پوی دی هغه وحنا دی متصف دی په دین اسلام باندې کنه شا او دې سمو ته د یم دی په دغه دین اسلام باندې کنه شا نو بیره طرفین نهار په دې دوه طرفې دې غوړې دې شبکرتن واشیتن سبویا او وګایا کنه رسول مبارک په سبو وګا چې کیمله کنه مشرت لو فبین انه جلوس فی بید ابي بکر رضی الله تعالی عنہ په دې لپان شیوا ورس می سره نو سی بکر د ابو بکر صدیق صاحب شفی نهر الظهیره ته وچ په دې سینا دې غرمه شه د سینا اول دې دغه مشپشین اول دې مشپشین د غرمه وچ د سینا نو کنه لمان دې را کنه شه قال قائل اول یو قائل کہ هذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولیا خو رسول برکر روان دا فی ساعت پدا سے ساعت سے دایر روان دا لم یکن یاتینا فیا چنو دا چی رغلا بیمشتا پدے ساعت چخو بیا چی رنزا رغلا قال ابو بکر ابو بکر صدیق سوی چی ما جا ابیهی روستل ندی کری پدے رسول براک مندے پدے کے ساعت سے اللہ امرن منگر چیر سے چار ور پیشا دو کانا سا یو امر ور پیشتا قال آه رسول عمر چې کله رغلو رسول عمر کولا انی اذن علی فی الخروج زجه یم وتا اجازه کله شو د قوتل شه د مکه مکرمه نه په طرف د مدینه منوره د هجرت کې کیمنا کنه مو ته اجازه تر کله شو دا د هغه د تیورې د پر نو غلای کرا بکر صدیق صاحب یې ور سره بو باب زیارت و من زار قوما فطعم عندهما دا باب د بیان د زیارت او د ملاقات کله ومن زار قوما واغه سک چې زیارت او ملاقات کو دی یو قوم فتائم عندهم بیا چې کوم خروق کو دی څنګه ادا په سنت سے ثبوت او اصل شتا یو مثلا چاته ور شی ور سره علماء ته وې دی څنګه خروق کو کې لکه مستحبه طریقہ دا نو چې دا میزبان سره کنه دا علماء ته خامخ دم رسې چې کوم نه کنه پیش کوي خروق ته پر کنه شم وزار سلمان ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ زیارت وکړو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ابو دردا سے پس مراد رسول اللہ رکھ فاکل عنده بیا فرق کړه د پنځ کې د ابو دردا صاحب وابي قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الله عن خالد بن الحذاء عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار اهل بيت من الانصار رسول الله برک زیارت وکړو د اهل بیت انصار فتاه ما عندهم طعاما فلما اراد ان يخرج سواد چې رضا وکړه وتل امر به مکان من البيت رسول برک امر کو په وزي دې کېر باندې ولا کېر شه دا زي لش کی صفا کیا فنو به حله على بساتن به چم کاو کله شو دې پرا په یو یو پی زکی باندې یو پی زای وی او وینځر شو صفا کړل شو بیا آیت او چا ور فصل علیه بالمین دی وکړه په باندې ودعا له او دا وای او کړه کېر چې ستونه دا کنه چې سیکول مسیبه لرکو ولما دې پر بچار لو چې دا وګوره وتا باب من تجمل للوفود آغا سیکا چه دا ایزون کسلی اوی ده پر ده غوفود کنا شا یو کسی زینت تا یو چه کم ده کنا تجمل جمال ده کنا زینت دا مطلبی چه بزور من ده داستی کو توائی چه ده خالق تا کسلا ولی ده شا دانا ده ایک و تجمل ده تا ولی چه بزور من ده کو ته ده ده پر وائی چه ده خالق تا باد نسی ولی باد نسی ولی ده کنا شا دا بیا شریعت سے محبوب دا دمرا زون لس کی سر برو بروا چی چاہتا باز نسیلی دل کنا دیتا جمال ویل شی کنا دا دا وفود دا پرا چی کم دا کنا تجمل دا رو دا بلکلا وابی قال حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال لي سالم بن عبد الله يحيى ولدي جو مت سالم بن عبد الله ولدي مت سالم بن عبد الله مل استبرقو اذا استبرقت شيء دي كان شاء چرا عمر على رجل حلتا من استبرق ولید حضرت عمر سے یوا په یو سری باندې جوړا د غټه ورشمه د غټه ورشمه جوړا ولید له وخت کې دو خرڅوي فاتا به نبی صلی الله علیه وسلم حضرت عمر سے ارقام وکړو په دې جوړا باندې په دې جمعه باندې رسول مبارک تا فقال حضرت عمر سے وته یا رسول الله استر هذه په دې ورسره باندې انکار وکړو خو په دې غته جمهور باندې انکار یې نه کړ کنه سجنا ته جمهور خو دې وفود دې پر نه درا و کنه دا باندې انکار نه کړ ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليه بحلتن بحلتن دې ورته رسول الله برک ورول الله عمر صاحب ته یو جوړا بیا چې کرا حضرت عمر صاحب ته ملاو شو فاتا به النبي صلى الله عليه وسلم بیا ورول حضرت عمر صاحب جوړا رسول الله برک فقال حضرت عمر صاحب ته بعث الیه بهذه ام نزل کړی دي تو مو ته په دې جوړه باندې وقت قلت فی مثلها ما قلت او حال لري چې ویری دي ته دې جوړې په مثل څه هغه څه دی ویری دي چې ورشمه خو هغه څه کې وغندي چې به خراب څه بخرانه وي مو ته دې ورشمه جوړ راغلا سلی دو واخبره تو هغه څه کړی دي چې لا خو هغه څه وغندي چې به خراب څه بخرانه وي قال رسول الله برکت او فرمی چې انما بعثت الیک مولا ذکر کړی دي په دې جوړه باندې تو ته دې دې پر هونه چې دې وغندې موخاق قائمول و حلف حلف چه کم ده کنا دا دا غاس ملگری کنا دا غاس ملگری دا غاس معایده چه سراو کو کنا چه میرو تو سه امداد کی تو سه دی میر امداد کی کنا اچھا جی دا د جاهلیت په وخت خلک چې کیم نه کنه دا حلف دا معاهده و سره کړل کنه شاخو دوا قسمه وي یو داسې چې په حق باندې معاهده وي چې مشتو سره مظلوم امداد کی و میشتو سه عدل انصاف کی و میشتو سه چه کم ده کنه مثلا دا کی و دا کی کنه اول ماوی چه کم ده کنه اول مسیبه ورکوی قادر ایزاتو ورکوی دا چه کم ده پا حق بنده وعده وی کنه شا بیا دا پا حق بنده جهلیت کو آسی چه کم وعده وی دیگه متعلق رسول برک فرمائی چه اسلام اد جهلیت وعده تا مثبت ورد شتای کوی کنه شا جهلیت کو آسی چه وعده سره کریوی شا او کلا کلا داسی مثلا جالیت په وخت چې کینده کنه دا وعده کنه جالیت په وخت چې هغه چې کینده په ظلم باندې وي په شوه په عصبیت باندې وي چې کینده کنه ساده وعده وي کنه شام بیا هغه وعده داستی کنه شایغه متعلق دیني چې لا حلف فی الاسلام اسلام چې دا قسم وعده له حاضر نشته چې کینده کنه چې جالیت په وخت په ظلم باندې سره کړی په بے انصافی باندې کړی از بیز بنده کریه بی کنه شا ایده اگر که اسلام شیست لحاظا نشتا کنه دا کسی معادات مسلمون شه ما اقول آور سره کنه شا اچھا جی وقال ابو جحیفہ آخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابو دردا موحد قائم کرا و رسول و براک پلمان سے سلمان فارسی و پلمان سے ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ شکانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم دا اسه جدای په حدیث یو کیسه راغلی فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برکوله د عبد الرحمن ابن عوف ته کلا و ذکرو چې اولم ولو بشاتن ولیما وکتا اگر که په یو څه سره ویل نه وی کنه وابي قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قل لانس بن مالك رضي الله تعالى عنه ابلغك ايضا كي ستذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف بالاسلام لا حلف بالاسلام نشتا جه کم دا وعده حفظات و سطل پا اسلام شکانا شا خدا کم قسم وعده ہو اغا وعده چه جاہلیت پا اخش سرکری پا حسبیت بنده یا پا ظلم بنده کانا فقال بیانت سے بتوی چه قد حالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین قریش والانصار فی داری په تحقیق سره چې کله معاهده کړی او رسول مبارک فرمان دې قریش او فرمان دې انصار شیبو په کېر شګانا مطلب دا چې دا هر قسم وعده متعلق نه نو دا د هغه واده متعلق ته چې جاریت په وخت په ظلم باندې او په عذیت باندې کړی وي هغه متعلق ته کچره په صحیح طریقه سره واده وي د هغه واده له حاضر تا او په اسلام شي چې کیند د هغه له حاصل تا باب تبسم او ضحک تبسم دا نه تبسم دې ته ویل چې خرید وړ سپینه کې نه راوځ نه وي سره ضحک دې ته ویل چې اوځ وي سره خپل یو ور بل نه ووري او قهقه دې ته ویل چې اوځ وي سره خپل یو ووري کنه شه بیا دا قهقه دا څه چې په دې مين ځم ته دی او دا څه په مته دی تبسم په دې باندې نن مين مته دی نه او دا څه مته دی او زه حق دا څه چې دا په منځ کې د کزه حق وکړو په دې باندې مين مته دی او دا څه په دې باندې نه مته دی کنه او دا تبسم او دا زه حق دا رسول مبارک نه ثابت تا کنه دا دوا سره ثابت دی نه وقالت فاطمه رضی الله تعالی عنها اثر الی النبي صلی الله علیه وسلم کنه پټا خبره کړیو د مو سره چې کیند رسول مبارک سرګوشي کړیو د مو سره رسول مبارک فضحکت بیا مو خندل کنه په دغه چې کیند کنه پټا خبره یعنی زه حق سبه سو رسول مبارک یې انکاران لا پکړه کړه وقال ابن عباس ان الله هو اضحك وابكى الله پاک حمد ولا کو زړه ولا نه نه زه حق راولا کرا ولا یو ویل خدای پاک دې کیند کنه خلق حمد ولا کنه شام وابي قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن زهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رفاعه القرظي رضي الله تعالى عنه طلق امراته مشهوره قصه ده كان رفاعه القرظي طلق پر کړه شذا خپل تفبت طلاقها بیا قطعی ګر نو راو ده طلاق دې ده شذا من درې چې کیندا کنه ور کړی فتزوجها بعده بنکاح بنکاح کړه دلاره ورته عبد الرحمن ابن زبير رضي الله تعالى عنه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لرسول الله فقال تعالى دي وقت يا رسول الله انها كانت عند رفاعه دو واپ نزدیکی دے رفاعه اوالا والا دے رفاعه پر نکاح شوا فطلقها آخر ثلاث تطليقات یا طلوق پر کو دے رفاعه صاحب دیتا اغا آخر دے غدرے طلوق من ټول پر پیرا کړل کنا فتزوج بعضه بیا پر نکاح دے لرا دینا ورسی عبد الرحمن ابن الزبير رضی اللہ تعالی عنہ وانه وقال وابو بکر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده کنا وابو بکر صاحب چه ده ده کساوه تکرلا رسول مبارک تا کنا ویجی ابو بکر صدیق صاحب چه کم ده کنا نوستو چه کم ده کنا ده قال فضیبن چه قالت سی کنا ده هر تیشادو کنا روی خوی ده حدیث قالا چسی وی نوانا چه ده روی ویلی او قالت نوانا چه هر تیشه ویلی چه ابو بکر صدیق صاحب نوستو بنزکی ده رسول مبارک وما يزيد رسول الله صلى الله عليه تبسم وزيت ولا نکړو رسول مبارک په تبسم باندې هغه جوړه پر سپینه کړی دی او چې کیم دا کنه تبسم پر کو دای نه دارا ودا کنه ثم قال اذن اول سے رسول مبارک تو چې لعلک تريدینا کدای چې تو رضاوی انتر یې اله رفاعت تو ورو پاسه رفاعت دایره دا چې خدای دې دا طریقار جوړا وا بیا رسول برکه دی چې لا دا سره فاته چې له روپس کې دی چې حتی تزوقي وسیلته حتی کې وسکه ته ګیبنګای دی دا د عبدالرحمن و یزوق وسیلته کې او وسکه دی ګیبنګای دی ته معنی جماز نه مراد دو کنه وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابراهيم عن صالح بن كيسان بن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن خطاب عن محمد بن سعد عن ابي رضي الله تعالى عنه چې سعد ابن ابي وقاص صاحب دا قال سعد ابن ابي وقاص ویلي چې استاد انا عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند فنسوت من قريش او د رسول مبارک سره څه شزونه د قريش نو استوي د شزونه نه د رسول مبارک به بیونه مراد دي کنه دا در سره نو استوي يسأل له چې دې چې کیم نه کنه غوښتل کړل د رسول مبارک نه کنه دې هغه چې کیم نه کنه نه فکه متعلقم ويستكثرنه دې طلب دې ډېر ورکړل د نه فکه د رسول مبارک نه کنه عالیتن اصواتهن په حال کې دلې دلې چې چې چې غوین کې وې دی دا وزیا خپل اعلی صوت هی په اوز رسول مبارک باندې فلم ساذن عمر صوت چې جزات طلب یو عمر دی پوه شو چې عمر ارلی دی تبادرن الحجاب بیر سره ورکل دی حجاب ته کنه فرض ته سره وته سره سره منډه کړل فاذن له النبي صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه عمر ته رسول مبارک ولا خلاص نه وته نبی صلی الله علیه وسلم یې څنګه رسول مبارک خوندې کنه نو ویل او ده اخبر زنه دشمنو نه اتا حملنی تو سے ده مولا ڈالی دی ولا تا حمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده رسول مبرک نا ڈالی دی فقولنا دیو تاول چه کمانه کوئی تونا زکا ڈالی دی چه انتا افضو و اغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجه کم ده کنا افضو سخت زبانه و سخت زنه ده رسول مبرک نا رسول مبرک و چه کم ده کنا آغا نه ده امرا زبا سخت وی و نه زرد امرا سخت زاور رحم زاور چه کنا بدش دیر ده وته هو چې کیم نه کنه زبا سخت وای او پدرسا سخت یې کنه زکه تو نه وړلې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت او فرمایي چې ایهن یا ابن الخطاب نه کی ساو کې ابن الخطاب نه کنه سرانګه کنه څه کی ساو وکا خو بار خزانه تکلا رسول برکت او کړه کنه الا سلک غیر فجک مگر دای دریمی په غیر د غلیار د د جکیت تب کیما لیار باندې دریمه شیطان په لیار باندې نه دریمه شیطان ته نه لیار غړاوی کنه دغه ته بار دی چې په سیخه لیار باندې دریمه او صحیح شیطان ته سیخه نه خواند ورکوي کنه وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر عن عن ابي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف سو وخت چې ورسول مبارک په طائف شهر شي کنه جهاد د پر لور شو سو مسلمانان دی ور سره دالو خوا کلا ډیره سخت وا کنه بیا کلا صاحب هنکړه قال رسول مبارک صاحب کرام ته فرمیل ان قافلون غدا ان شاء الله میر واپس کې دین کی سبو کا خدای خوشا واپس واپس کیږي کنه فقال ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورث خلق اصحاب رسول مبارک نه چلا نبره او نفتحها دا او په مراد الا ان سره ده لا نبره الا ان نفتحها نجده کیری میر ده طیف نمانگرا ونه وینا جدا کیری چه میر فتح کیه ده غیر کیلی ده طیف لرا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرا کده چه خوشاد دیا فقدو علی القتال سبو وقتی و وزی پا جنگ بنده کرا سبو جنگ تا وقتی و وزی بیا بیا قارا ویلی دی ده غیر روی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم برک بیا وویل چې ان قافلون غدن ان شاء الله مز کرا رجوع کین کی سبو کا خدای خاصه و کرا دې سفر نه قال ویل دی عبد الله ابن عمر چې فسکتو بیا غلی شول دی دوزګره دا سره کنارا نظری می ها کرا خرج ولی دل کرا چې کرا غلی شول مزه کار رسول الله صلی الله علیه وسلم برک کرا وخان دل جفاوی نو مې غره کړه کنه سانن خدای نه چې کیم ده کنه بیا غریب شي کنه قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله وان خلاصو چې بیان کړل د مشته سفیان ته په ټول حدیث باندې دای مختصر وګړه د پیران درو ولا او مشته ټول حدیث بیان کړل د مخکې کتاب الماضی چې د تر شو د ایت دوستا کنه او یا دا دې چې دوه نو خدا ته چې د کل په مقصد داستا قال الحميدي حدثنا سفيان کله بل خبره کله بل خبره دا ټول حدیث په خبر سره ته بیان کړه دا خبر سره سمانا دا مخشو چې تیر شو په عام سره بیان شو ته وکړه سره دا وبی قال حدثنا دا شو وبی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر وعن ابي العباس عن عبد الله بن عمر عن عن سلمة بن سعيد قال بن سعيد حمیدی ویئی چه موتا سفیان دا حدیث پا خبر سرا بیان کرا چه دان پا دیبن اخبرنا اخبرنا اخبرنا وی کنا شا خبر دا منا کنا وابي قال حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسرى رسول برك رول فقال اذا سريته حالت تزخ بربوت وقعت على اهل في رمضان زه خو یقین نه کنه واقعا شو یا په اهل خپل باندې رمضان په میاشت جمعه مې کړی دا فقال رسول الله برکت دا پر دا په صحت پر دا کس کس حدیث نه ضروري رسول الله برکت دا چې آت کرکبتن رکباز دا قال به ته جلای سړي نه سره کبه مو سره امورا کبه چره دي قال رسول الله برکت دا چې بسوم شهرين متتابعين قال به ته جلا استيو اې دې چره مخویرا قال رسول الله برکت او فرمایي چې فاطمه ستینا مسکینا قال دغه جلا عاجز دامر طعام مسره چرشتا فودیا بعرق بیا رونل رسول رسول الله برکت په ټوکرې باندې فيه تمر چې پیسې خجیره وي قال ابراهيم ابراهيم بن سعد ویل چې الار کول مقتل دا روي تفسیر دا عرق ټوکرې ته ویل شي پیسې خجیره تقریبا 15 لک یې فقال رسول الله برکت او فرمایي چې عین سائل چیرته دا پښتنه کوین کا ویل یې چا یې امر وکړه موتا مې مال الله الذي عندك د مال د خدای په کېغره چاتو څنګه دا موتا سامر وکړه چې موتا مې لاو چې دا صدقه ول فلتفت عليه برسول مبارک ورو قتل دتا فضحك پر وی خندل کنه چې اي حسن مې به کمشته چې ته یې خوشا ده سایه کنه پر واخون دې چې کیم نه کنه شا او رسول مبارک ورو قتل چې کنه پر وی خندل ثم امر له بعطائن بیا امر پر دتا چې کنه کنه پر کول دې خبر باندې کنه دې هتی سړای وکنه شان وابي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال جرير صاحب لي ما حجبن النبي صلى الله عليه وسلم جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه نلا مره کرم الله رسول برک مز اسلام تو کی مخنا چې موجه کیم نه کنه اسلام رو وړه دا چې زه په دغه دی ورنه وته دا مجلس یې دې سړی مجلس دې شوه نه وی بیا رسول برک چیرې مره کړه کنه شاه اجازه کې مو تر کړه یو یا دا مانا دو ما حجبری النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنا ندا مانا کڑا دے مولا رسول مبارک مول چه مولا غشتا وی کنا موز اسلام تو کی مانا جی مو اسلام رو وڑا دے غیو احنا جی مو دانا تو خوشتی دی مولا مانا کڑی ہوئی سر کڑی ندی کنا شا ولا رآری الا تبسما او ندا لیدل رسول مبارک مولا رسیرا الا تبسما فی وجه من گردو تبسم کرا دے مو پو مخصے کنا چه زیر زرائیت رسول مبارک تبسم کرو دوڑے ورپین اردر اسپینا ولی کنا شا نو وی دی بار حالا خدا که یونیم سرائی سوی کنه که وینه خواه خلا خندو در سی کنه شا یونیم سرائی خدا سوی کنه شا اچھا جی او دائره میشتو سی کم دا کنه ما دی چه وینی کنه شا بیا چې کیم دا کنه خندو پر رسی ما دی خان دا کنه صحیح کنه محمدی ولکه شکوت الیه او تحقیق سره چې کیم دا کنه مو گلا وکړه رسول مبارک تا دا گلا مې وتا وکړه چې ان لا عزبت علی الخير هدایت یافتا او هدایت کننده خدا پکا وګرځول کنه شا هادی نه معنی چې هدایت کننده او مهدی نه معنی چې هدایت یافتا وګرځول وفي قال حدثني محمد المسنى قال حدثنا يحيى عن الشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة أن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق خدای پاک حیا نه کو دے حق دے بیان ولینا رضا یو حق پشتنا دے نہ کہ کشارم دا ہو حق دو کنا هغه ول نه اتختلم المرأتو نه سزا شای تون غلطه وی بغو وی چه که سزا خونو شای تون غلطه وی ویره کنا فقال نبی سلام رسول برکت او فرمیل که خود ای غلطه وی تیه ورس حضیتانه ورسی فیما تشبه الولده په کیم سبب سره بیا سزا ورسی خیلی ولد تا کنا ولد ورسی خیلی دیتا که یبن نوه ده و یو بند بلا وتا یو دا ولد دې ته سرنګ ورسی خدا او دوه سرنګ ولد ته ورسی خدا کنه خدا خو یې به دې وجه نه سره سیخ شي و وی قال حدثنا ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان ابا نذر حدث عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم قط نظر الى رسول الله بركته مستجمعا جلال جمع کوین کوي د جهاد د هغه خندونه ضاحکن د جهاد د هغه ضحکنا جلال جمع کوین کوي د جهاد د هغه ضحکنا مره خندو ټول ار جمع کړی وي د امرز یو تو خوندي چې بدنه نه خندو بیا نه وي دا مرز یو تو خوندي حتی ارانه ولا حواتی حتی کې جو وی نه زیدنه ده تولید ده الکینه ده زلام را خلوی تا کو چې الکینه ده تاسو می چیرې را دلی دل چې رسول مبارک دا امر زیوت خندلی وی چې دال کینا مې لیدلی وی او دار جمع کوین کوي ټول خندل خندونه را کنه شه نو بیری انما کان یتبسم غالبا دا وا کنه کله کله مسګه خو غالبا دا وا چې دوی تبسم کړو وابي قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا ابو عوان عن قتادة عن انس بن مالك ها وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا بعضه الى بعض منظما بعضه الى بعض په حال کې دل ورې چې چې سره ورچلې دین کې وزن دا ورې له غزل نه راته او سره دلس کې لسکی ته پرې سره تل تل تل دې ردا کنه ثم مطرو دل ورسې په دې باندې بروم موکل شو دا امر بروم شو حتی سارت مصائب المدینه ته حتی کې چې وبا دل اغلفتی د مدینه منوره فما زالت الى الجمعه المقبله دا نشاو دا برون تر غتلین کې جی میرا ته یو جما وش او ما تقله او چنه باندې ثم قام ذلك الرجل او غيره بیا لا خای په بل جما باندې یا بل څه کو کنه په بل جما باندې جب شو رسول الله برک خطبه ولا فقال اي سري ول سجدو تل خدای غرق نمیز کو تربت شوی په یبه سے کنه غرق شوی میز کو په یبه سے یمتر ما حوالینا بروم وکل شو پیغه چاپ چا پیرا دی بیل بنده ولا یمتر منها شیئون او بروم نشو وکل پده مدینه ورا ورا کنا ایت شایا منها ایده مدینه منوره ننیرا کنا مدینه منوره بنده نیرا بروم باند شو یوریهم الله کرامت نبیه صلی اللہ علیہ وسلم لدر دی خدای پاک خدای پاک کرامت تے نبی اخبل و عجبت تے دعو دے نبی اخبل باب قول اللہ تعالی واتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وشيت في صلاه غير صادقين ايه بتلي شي ورته خير شي رشتيا ورته سره دي کې چې صادقين شي شمیر شي وما ينهى عن الكذب واغت من کول شي دیغه نه دیغه دروغه نه کنه وابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول بركه دي ان سبق يهدي الى البر رشتیا چې دی دا سیخوی سرائی پا طرف ده هر قسم نکی ده بیر دا طول خیرات تا ورشی طول نکی چاره تا ورشی کنا دا بیر تکا دا سی تکا دا چه جمعه دا طول خیرات لارا کنا دا سرائی سیخوی پا طرف ده نکی وان البر و نکی سیخوی سرائی پا طرف ده جنت وان رجل لا یزدکو سرائی رشتیا ویائی ویائی ویائی ویائی حتی یکونا صدیقا حتی که جشید خدای سنگا صدیق ولیکل شی کنا زیاد کنا رشتیا ویائی قال حدث عن ابي سهيل ابي سهيل سيبتا نافع ابن مالك ابن ابي عامر ده ودائل حديث نقل كوي ده نافع عن ابي ده پلو رخ بلنا چه مالك ابن ابي عامر ده نقل كوي ده بارا صحيح بنا چه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق الثلاث نقش ده منافق درئي دي یو خدای چې دا حدث کذا بسوا دي چې خبره کو جواب دروي یو دا وعده سوا دي چې وعده کو اخلاف نه پولی کنا وعده کنا پرځي کو و اذا تم اسوادی چې امین وګرځول شي خانه خیانت کو په امانت شي و ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برکلی چې رايت الليله رجلين ولید المجه کیندا کنه شپه دوا سړی اتیانی چې روغل لید وا سره متفدیر واسه اختصار د سوچ کوي کنه قال اې دې دوه سره متاول اې دې جبرائیل سلام دې مکائیل علیہ السلام چې الذي رايته هغه سره چې ولیدته یشق صدقه چې ور سیرل او ور بزکول شو دته صدقه دا ور کړو فکذاب لا غدر غزان و یکذب بالکذبه چې ویل یې کول په دروغه باندې تحمل عنه دا دروغه بیا وړل ټول دې دنا حال کې نه زکول نه وړل وی